الله الرحمن الرحیم باب کتابت الامام الناس دا باب دی د لیکلو د امام خلکو له باب کتابت الامام الناس دا باب دی د لیکلو د امام خلکو له د وطن باچا راپاسی د وطن خلک شماری دا شمارل دا جایز دی که دا جایز نه دی تاسو ته وایه مردم شماری دا صحیح ده که نه د وطن خلک راپاسی راځی چې د لنډی کوتل دا خلک وشمارو نو دا اوشماری دا صحیح دی که دا صحیح نه دی امام بخاری رحمه الله دا کمه ترجمه الباب چې ږدي د ده مقصد دا دی چې دا ځنې خلک وایي مردم شماری دا صحیح نه ده چې مردم شماری کوئ نو د شمارلو سره دا برکت او دا خیر ختمیږي د ځینې حدیثونو نه داسې معلومیږي نو دا مردم شماری مه کوئ بس الله ته وسپارئ چې د لنډي کوتل خلک څومره بسي به الله به رزق ورکوي یا د پاکستان خلک مشماره چې څومره ابا دغه کوي دا ځنې خلک وایي امام بخاری په دوی رد کوي چې نه په مردم شماره کې روره ډېرې فیدې دي یو خو به چې مردم شماری وکړي حکومت ته به دا پته ولګي چې زما سړي ځوانان دومره دي زاړه دومره دي هلکان دومره دي قابل د جنگ دومره دی دی چې بیا وړاندې دشمن ته وړاندې کیږي نو په خپل دغه باندې بې اعتمادي په خپل قوم بل دا دی چې دې لنډي کوتل ته مثلا وظایف مقرروي نو که دا ورته پته نه لګي چې د لنډي کوتل خلک څومره دي او خالی ووایي چې زه لکه سړي سر وظیفه زر روپۍ د ده به دا خیالي چې هغه به لس زره یا به په منځ کې د هغوی شل زره بیا نظام ګډوډ شي دا رنګې لنډي کوتل خلک یا پاکستان حکومت دی یاره په موسم کې څونه غنم اغشتل پکاري د دوی دا خیالي چې یاره په دې وطن کې به یو پنځوس زره خلک دي دی د پنځوس زرو سوداو کې په منځ کې هغه زیاتی نو ډېره مسله پیښیږي د دې وجې نه امام بخاري وایي سنت طریقه دا ده چې حاکم ولګي او د خپل وطن د خلکو مردم شماری هغه وکړي بابو کتابت الامام دا باب دی د لیکلو د حاکم دا اضافت د مصدر د فاعل ته لیکل څوک کوي وایه که نه امام کوي کنه نو دا مصدر شو خو امام فاعل شو خو امام شي لیکل کوي نو یا په خپله کوي قلم راوالي یا بل ته امر وکړي نو لیکل د امام چاله الناسه خلکو له د خپل وطن خلک دا لیکي نو دا بلکل صحیح دي حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه قال حضرت حذيفه چې دا رازدار د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی قال دوی چې قال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه صلات وسلام وی چې اکتبو لی تاسو ولیکئ زما دپاره اکتبو لی ولیکئ زما دپاره من هغه څوک یلفظو چې هغه تلفظ کوي بالاسلام په اسلام من الناس د خلکو نه په دې مدینه کې چې څوک کلمه وایي په خولې باندې اسلام ذکر کوي دا ماله ولیکئ اکتبو لی ولیکئ زما دپاره من هغه څوک یلفظو چې هغه تلفظ کوي هغه خوله خوځوي بالاسلام په اسلام من الناس د خلکو نه نو فکتبنا له منګ اولیکل داغه د پاره فکتبنا له نو منګ اولیکل داغه د پاره نو چې ولا مولیکل نو ټول کلمې والا په دغه وخت کې یو نیم زر خلکو فکتبنا له نو موږ ولیکل د رسول الله دپاره الفا و خمسمئه یو زر او پنځه سوه یو نیم زر کسانو الفا و مئتا رجل یو زر پنځه سوه سړیو فقلنا نو دا دغه وی حذیفه چې وای مونږ دومره لوی جماعت شو چې یو زر پنځه سوه کسانو ته ورسېدو هغه درې سوه دیارلس غونډ کافرو له شکست ورکړ او اوس موږ یو نیم زر ته ورسېدو احمدی صاحب خیره نو حضرت حذیفه وی چې مونږه اووی د ځانونو سره چې نخافو آیا مونږ به یریږو و نحنو الف و خمسمئه او حال دا دی چې مونږه یو نیم زر کسان یو ما وی درې سوه دیارلسو کافرو لم شکست ورکو نن الحمدلله یو نیم زر کسان شو نو اوس به موږ یریږو نه وی خیر مونږ خو دا خبره کوله چې یو نیم زر کسان یو څنګه به یریږو بیا د رسول پاک صلی وسلم نه پس د دنیا نه لاړه مونږ زرګونو ته ورسېدو خو بیا به مونږ یریدو فلقد رأیتنا یقینا موږ لیدلی دي دا خپل ځانو فلقد رأیتنا یقینا ما ولیدل خپل ځانونه ابتلینا چې موږ مبتلا شو په فتنو او په مصایبو باندې حتی تر دې پورې ان الرجل چې یقینا یو سړی لیصلي هغه به مونځ کو وحده ځان له پټ وهو خائف هغه به یریدونکی و ما خو ووی موږ سره چې موږ پنځه یو نیم زر کسان شو اوس به موږ څنګه یریږو بیا د الله امتحان ته ګوره رسول الله د دنیا نه لاړ د هغې نه پس موږ بیا بیا بېشماره وو کور کې به هم پټ مونځ کوو او یریدو به کور کې به هم پټ مونځ کوو موږ به بېشماره خلکو یریدو به نن ګوره موږ څونه یو چې شماره یې وبیا نه شمارلی لیکن کافرونه موږ یریږو دا کم وختو چې حضرت حذیفه وایي موږ به په کور کې یوازې مونځ کوو موږ به یریدو ځینې خلک وایي دا د حضرت عثمان صاحب د خلافت اخیری دورو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت اخیری دورو د ده یو ګورنر و ولید ابن عقبه به یې ورته وي د دې کوفې د علاقې ګورنر ډېر غټ چالاک حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ډېره لویه هستی ده خو د اخر کې غریب داسې شو چې دی بلکل د حالاتو نه بنو خبر د ګورنرانو به چې څه کوله به یې کول نو دا ولید ابن عقبه دوی به دا مونځونه په ټیم نه کول او چې او به هم کړه نو هغه مونځ به یې کوو چې ټول ګډ وړ ټول نو دا اکابر نه دي دا بزرګان دی به لاړل او پټ به په کور کې ځان لمونځ وکړو چې خدای دې دې غرق کړي د پسې چېرته زموږ مونځ کیږي مونځ به یې کو په کور کې هلته به یریدل بیا به رالل ښکاره به د دوی سره د نفلو نیت وتړو چې دا ځناور به اوس وایي چې له تاسو مونږ پسې مونځ ولې نه کوې نو دا دغه وخت چې کور به پټ مونځ کوو یریدو به بیا به رالو مونږ به د ولید ابن عقبه سره دوباره بیا نیت وتړو څوک وایي دا وخت دی هم ټیک ده ځینې خلک وایي دا هغه د فتنو زمانه وه د فتنو چې دا جنګونه سره رالل لکه مثلا په مدینه منوره باندې چې یزید راغی او درې ورځې د مدینه منوره په مخه راغشتې وه نو دا قلته به صحابه و چېرته پټ مونځ کو په هغه کور کې به دننه هم دی بیا دغه کېده یرېده به یاد خیال دی دلته به لږ تاسو خیال کوئ دا روایت نو روایت آمش دی که نه سند ته وګورئ د آمش شاګر څوک دی سفیان ښه دا خیال کوئ وایه حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش فوجدناهم خمسمئه د اعمش نه چې حمزه روایت کوي نو هغه وایي موږ وموندل دا پنځه سوه کسان هلته یو نیم زر راله دی پنځه سوه وایي وقال ابو معاویه ابو معاویه وایي چې ما بین خمسمئه الی سبعمئه د پنځو سوو نه والی تر دوو سوو پورې داسې ده که نه د پنځو سوو نه والی شپږ سوو نه والی تر ده اوو سوو پورې رسول الله وی مردم شماری وکې چې مردم شماری وشوه نو څونه کسانو د عامش صاحب شاګردان درې دي ښه سفیان وی چې یو نیم زر ابو حمزه چې د اعمش شاګرد دی هغه پنځه سوه وایي هغه غونډ زر غورځوي او دغه شی دی همد دغه اعمش چې ابو معاویه شاګرد دی نو هغه د شپږو نه تر د اوو سوو پورې وایي خیال لري همدغه یو استاز دی درې شاګردانې دي یو شاګرد یو نیم زر وایي یو شاګرد چې دی پنځه سوه وی او بل شاګرد چې دی د شپږو نه ته اوو پورې وی خو که ستاسو خیال نو سفیان زیاتې وکړه هغه زیات وی که نه یو نیم زر خو دا محدثین وی زیاتې د ثقه قابل یو قابل اعتماد راوي چې د نورو نه زیات بیانوي هغه د غوي ښه قابل د قبول وي سفیان دا قابل دی دلته طالبان سوال کوي رسول پاک دا مردم شماری کله کړی ده نو که ستاسو خیالي په احد کې هم رسول الله چې کله ته نو د مدینې او د احد منځ کې دلته شپه رالله نو چې سار شو کنه د خالی ورځ وه نو دلته مردم شماری وکړه یو ځل او بیا ځان ته هغه کسان هم راپیش کړه چې دا قابل د جنگ دي که نه دي بعضې هلکان ماشومانو لکه عبدالله ابن عمر دی واپس کړو دلته هم یو ځل مردم شماری شوې ده په خندق کې هم مردم شماری شوی ده غزوه خندق نو هلته هم شماری شوی ده او دقه رنګې حنین نه دی حنین چې رسول الله صلی الله وسلم د مکې نه ته مدینه دغه د طایف ته او حنین ته ته نو دقلته هم دغه شوی دی مردم شماری نو یا د احد مردم شماری ده یا د خندق شمار مردم شماری ده یا دا د هونین واقع ده دلته روایتونه مختلف رالل او سوال پیدا کیږي چې دا خو مختلف دي یو نیم زر پنځه سوه د شپږو نه تر د اوسه پورې دا خو مختلف روایتونه دي نو فکیف تطبیق د دې منځ کې به تطبیق څنګه راځي ځینې خلک وایي چې دا کمو کې پنځه سوه یا د شپږو نه د اوو پورې راغلي دي نو دا مسله لرجالې دا د سړو مسله د سړي او چې بیا وسره ښځې او ارس را جمع کې نو دا بیا یو نیم زرو خیال لري ځینې خلک دا وایي خو په هغې باندې خلک رد کوي کوم خلک چې دا جواب کوي هغوی حدیث ته نه دي کتلی که تاسو ګورئ حدیث ته چې وګورئ فکتبنا له الفا و خمسمائة رجل هلته رجل ټکی راغلی دی یو نیم زر کسانو د دې وجې نه دوه جوابونه ښکلي دي یا دا دی دا مختلف وختونه مختلف یو ځای کې پنځه سوه په بل ځای کې چې دی نو مطلب دا د یو نیم زرو په بل ځای کې چې دی نو مطلب دا دی چې د شپږو نه د اوو پورې او بیا چې دی په اوس هغه دلته نه ذکر کړی د هونین هغه شو هغه څه د لس زرو نه بره خلک خو مطلب دا دی مردم شمري دا دغه ده ډېرې فایدې پکې دي سنت طریقه هم ده هر څه دغه دی ښه خبره ده دا ستاسو کلي نه دی چې دا قلا تې راتاوي او د دې کلا مشري یا ستاسو د ملک ملک دغه دی د ملک نظام دی سړی چې د کوم علاقې ملکي په کارو چې دې ځان سره د خپل کسان دغه کي وشماري چې سړي څومره دي ښځې څومره دي ماشومان څومره دي سبا به زه حکومت به مانه تپوس کوي چې ستا سړي څومره دي څومره امداد درکو ستاسو ښځې څومره دي څونه امداد درکو یا ستاسو ماشومان څومره دي ښه حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابي معبد عن ابن عباس قال دا لیکل دا جایز دی که دا جایز نه دی چې یو سړی د دین کار لذي او خپل نامه ولیکي دا صحیح دی که دا صحیح نه دی ځینې خلک وایي دا هسې ریاکاري ده دا لیکل نی پکار امام بخاری وی دا ریاکاری نه ده دا بعینه دین دی رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې به چې جهاد ته خلک تلل نو نامې به لیکېدی لکه څوک به ځي یو به وی زه ځم بل به وی زه ځم بل به وی زه ځم بل به وی زه ځم نامې به ولیکل شوې وخت به وله ورکړی شو په هغه وخت کې به هر سړی دغه شو دغه ته به ووت هغه امیر د لښکر هغه ته به اطمینان عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال دا حدیث مخکې تیر شوی دی جاء رجل راغی یو سړی الی النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته فقال نو دی سړی ووی یا رسول الله ای د الله رسوله دا رسول الله داسې به وایې رسول الله خو چې کله د رسول باندې یا راشي نو بیا به داسې وایه یا رسولو خو چې الله ټکی وسره راشي یعنې اضافت شي نو بیا به زور وایې ښه یا رسول الله چې دې ته وایي اضافت که رسول د چا اضافت وشو نو بیا چې مضاف چې دی هغه ته اواز وشي نو هغه دغه هغې زوري یا رسول الله ای د الله رسوله انی کتبتو بېشکه زما نامه لیکلې شوې ده انی کتبتو بېشکه زما نامه لیکلې شوې ده فی غزوت ان کذا و کذا په هغه غذا دسې دسې کې صاحب هغه پلانې غذا چې پلانی ځای کې ده او د پلانی قوم سره ده په هغې کې زما نامه لیکلې شوې ده خو اوس مې ښځه ناړامي کوي هغه وایي زه حج له ځم او یوازې ځم وامرأتي او زما ښځه چې ده حاجتون هغه حج کوونکې ده هغه حج له ځي غیر چې زه ځان له ځم نو قال رسول الله ورته وایي ارجع واپس شه واپس کور ته لاړ شه او فحج او ته حج وکړه مع امراتک سره د چا د ښځې او دلته دوه مسلې دي ښځه چې ځي حج له او خاون وسره نی یا محرم وسره نی دا مسله ده دلته جهاد ته تلل دي او جهاد ته لاړ شو دا ډیر ضرور دی که ښځې سره لاړ شي وایي د ښځې سره تلل ضرور دی ځکه دا پوره کیږي نه ښځه ته ته ورسره لاړ نه شي بل څوک شته نه څوک به ورسره ځي او جهاد ته چې لاړ نشي الحمدلله نور کسان هم ډیر دي نو ما وی هغه د ګوره نامه دغه شوې ده که نه لیکل شوې وه انتظامی مسئلې دپاره لیکل ډیر ضرور دي موږ ته به استاد وی امام لم پکاري د محلې امام له چې هغه د خپل مقتدیان ولیکي زما دې محله کې څومره کسه دي ځان سره ولیکي او دې کې څونه راځي او څونه نه راځي چې هغه راځي د هغې خپل انتظام چې هغه نه راځي د هغې دپاره انتظام وکړي دا دونه ولې نه راځي بابون دا یو بل باب دی بل سرنامک دی امام بخاری دی نو کمال کوي ان الله یؤید الدین یقینا الله قوی کوي خپل دین ان الله یقینا الله یؤید الدین هغه قوی کوي خپل دین بالرجل الفاجر په یو سړي بدعمله کله به یو بدعمله سړی وي او الله به د دنه د دین خدمت والی امام بخاری دا سرنامه سلګ دی الله تعالی قوي کوي خپل دین په یو سړي بدکاری باندې د دې سرنامې مقصد څه دی دوه مسلو ته اشاره کوي یو چې زمونږ د وطن بادشاه بدعمله شي او ګناهونه کوي او په ګناهونو کې مبتلای د ده معذوله کول او ختمول دا جایز دی که دا جایز نه دی هلکه زموږ وطن باچا بدعمله شوی دی ګناهونه کوي دغه کو دی ختمو آیا دا ختمول جایز دی که دا جایز نه دی نو تاسو ته به دا سرنامه ږدي چې نه ګورې د وطن بادشاه یو نظام روان کړي او تاسو چې د هغه خلاف شئ لکه موږ وایي عدم اعتماد وکړئ نو هغه نظام را ورکو شي او چې دا نوي خلک راشي نو دوی چې کله نظام نوي روانوي روانوي روانوي دې کې بیا کلونه تیریږي منځ کې قوم سره وتړقېږي نو په ګناه باندې دغه کول نه دي پکار چې کومې پورې کافر شوي ني دویمه مسله دا ده زمونږ د وطن بادشاه دی بدعمله دی خو دې اعلان وکړي چې د جهاد ته ځان تیار کړي جهاد لزو هلکه ده سره جهاد ته تلل جایز دی که نه ته ورته وایې هلکه ته خو په خپله بدعملې نه هلکه جهاد ته تله پکار دی دا د اسلام خدمت دی د دین خدمت دی او د دین خدمت کله الله کله کله د بدعمله سړي نه هم اخلي ان الله یقینا الله یؤید هغه مضبوطوي الدین خپل دین بالرجل الفاجر په هغه سړي بدکاري ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري من حاضر شو سره د رسول الله یو جنگ ته لاړو غالبا دا د حنین غذا ده ښه حنین حاضر شو من سره د رسول الله یو جنگ ته لاړو فقال لرجل یو سړی داسې مخامخ راغی نو فقال لرجل رسول الله او فرمایل په باره د یو سړي کې او ممن دا سړی د هغه خلکو نه یدعي الاسلام چې هغه دعوه د اسلام کوله یو سړی مخامخ راغی او هغه دعوه د اسلام کوله چې زه مسلمان یم غالبا دا منافق رسول الله ته د وحی په ذریعه معلومه شوه چې دا بد عمله دی نو رسول الله څه وایي هذا دا سړی چې دی من اهل النار دا د چا نه دی دوزخیان دی دا دی من اهل النار د خاوندانو د اور نه دی دوزخي دی دلته لږ پوره تفصیل نشته ښه مخکې تاسو پوره تفصیل ویلو یو سړی په هنین کې صحابي وی نو داسې جنگ یې وکړو چې د دې کافرو به کم سړی د ولیده ورمنډه به یې کړو سر به یې تي ووو چې بل به ولید بل نه به سر ووو چې بل به ولید بل بل نه به سر ووو صحابه رالل رسول الله ته وی حضرت نن چې پلانی سړی څومره توره وکړه نو بل چا دونه نه ده کړې رسول الله دقه وخت کې د وحي په ذریعه ورته معلومه شوه وایي دا دوزخي دی صحابه حیران شو چې الله دا څه وشو چې دا دومره قرباني ده وکړه او دا دوزخي شو خو بیا پکارو چې موږ هر یو دوزخي یو خیر د رسول الله وینا زمیدار وی د کاڼي کرخی یو صحابي وی زه واپسې شوم چې دا خو یقیني د پیغمبر سم خبره یقیني ده او بیا چې دی نو دا کافر وو دا کافر وو دا کافر وو آخر کې یو ځای کې دی زخمی شو چې زخمی شو د زخمونو درد ته ټینګ نشو نو دا توره نه ده دی راواغشته دا موټې په ځمکه کېښو او دا تیره پلوې دې ځای کې کېښو داسې او داسې پې ځان ورواچو او چې خراب شو دارسې ځان له وسیرل مړ شو دقه وخت کې دې صحابي وي الله اکبر الله او د الله رسول رښتیا خبره کوي او په منډه منډه راغی رسول الله ته چې حضرت هغه تا چې څه خبره کړې وه رښتیا ده اوس وګوره رسول الله وی دا سړی فاسق فاجر دی بدعمله دی نو چې بدعمله شو نو په کار و چې ډانګې ورپسې راغشتې وي که نه چې هلکه زه زموږ نه روکېږه نه بیا ورسره نه دغه کوي د دین دی خدمت دی الله ته نه کوي علي فلما حضر القتال دسی وای فلما حضر القتال کله چې دا سړی حاضر شو القتال جنگ تا تاسو ویلیو کنه د مفعول زوری یا دسی وای فلما حضر القتال چې پیخي ریاض بیت شي فایلی کنه فلما حضر القتالو کله چې حاضر شو جنگ د جنگ وخت راغی نو قاتل الرجل وجنګېده دغه سړی قتالا شدیدا په جنگ سخت سره فاصابته جراحة ورسېده ده ته زخم فقیل دلته کې لږ ډېر مختصر دی فقیلا وویل شو یا رسول الله ای د الله پیغمبره الذي قلت له هغه سړی چې تا د هغه په باره کې ویلي چې انه من نار دا د دوزخیانو نه دی فانه قد قاتل اليوم دی او جنګې د نن ورځ قتالا شدیدا په جنګ سخت سره وقد ماته او هغه مړ شو اصل کې دا د خودکشي کړې وه فقال النبی صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر علیه السلام وی الی النار دا بزی کم ځای ته اور ته قال دا راوی وی ابو هریره چې فکاد بعض الناس قریبه وه چې بعضې خلک ان یرتابه شکې کړی دی شکې نو کړی قریبه وی وای پلانې به دوزخ ته ځي دا څونه غټه قرباني وکړه قاري به وه چې بعضې خلکو شک د پیغمبر په خبره کې کړی وي فبینما هم علی ذالک په دې منځ کې دوی هم په دې سوچ او په دې فکر کې دي چې اسقیله ناګانه وویل شو رسول الله ته چې حضرت هغه مړ نه دی انه لم یمت هغه مړ نه دی خودکشي کړې ده ولکن نبیه ولکن نبیه جراحا شدیدا لیکن او په هغه باندې زخم سخت فلما کان من اللیل کله چې شپه شوه نو لم یصبر د صبر ونکه علی الجراح په هغه درد د زخم فقتل نفسه هغه خودکشي وکړه ځان قتل کو فاخبر النبی صلی الله علیه وسلم بذالک نو خبر ورکړ شو پیغمبر ته په دې خبره فقال الله اکبر نو رسول الله وی الله ډیر غټ دی ګوره الله خپل خبره رښتیا کړه اشهد زه شهدی ویم چې انی عبدالله زه د الله بنده یم ورسوله د الله رسول یم او ثم امر بلالا او بیا رسول الله امر وکړه بلال ته فنادا هغه اعلان وکړو فی الناس په خلکو کې چې انه لا یدخل الجنه چې داخل بنشي جنت ته الا نفس مسلمه مګر هغه نفس چې هغه مسلمانی ظاهرا مسلمانی باطن مسلمانی پاتې شو دا خبره چې کله ناکله بد عملم راشي و ان او یقینا الله لا یؤید هذا الدین هغه قوي کوي دا دین بالرجل الفاجر په یو سړي بدکاره استاد صاحب بله سرنامک دی من تأمر فی الحرب من غیر امرت اذا خاف العدو من تأمر څوک چې ځان امیر کی څوک چې ځان په خپل امیر کی فی الحرب په جنگ کې من غیر امرتن بغیر د امیر کېدونه دی چې امیر کړی نی او په خپله دې ځان امیر کی اذا خاف العدو چې کله دی یریږي د دشمن نه نو دا جایز دی که دا جایز نه دی مثلا جنگ شروع دی په جنگ کې امیر د لخکر شهید شو د لخکر امیر شهید شو دشمن دی اوس ته پوهېږي چې زموږ د مسلمانانو امیر شهید شو او دا کافر په موږ غالبه کیږي ته ټوپ کې او ځان امیر کې او جانډه ونیسي لاس کې دا طریقه جایز ده هلکه ته چا امیر کړی یا مثلا امیر صاحب دی هغه وي زه راځم پېښوره پورې ځم بیا راځم او دلته کافر حمله کوي د مسلمانانو امیر په پېښور کې ناست دی او ته جنډه واخلې د ځان امیر جوړ کې او مخکې شې دا طریقه جایز ده وایي بلکل دا جایز ده او چې دا طریقه نه کې نو کافر به حمله کوي او مسلمانان به وایي زمونږ امیر نشته مونږ نه کوو حمله نو بس نو دغسې به مسلمانان ووهي نو یاده پوه شو من تأمره چا چې ځان امیر وګرځوه فی الحرب په جنګ کې خو من غیر امراتن بغیر د امیر کېدونه یعنی هغه لوی بادشاه دی امیر کړی نه دی په خپله ځان امیر کو خدا ار وخت نه اذا خاف العدو چې کله دی یریږي د دشمن نه که دا مرض زه قبول نکم نو زمونږ فوج به بی امیره یو دلته حمله دشمن کوي وی بلکل جایز دی حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن ايوب عن حميد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال حضرت انس وی اتم کال د هجرت تی غالبا دا اوله خور د ربیع الاول میاشته رسول الله صلی الله علیه وسلم درې زره فوج لیږلی دی شام ته بلقا علاقه ورته وایي د شام دا پلو دې پلو چې کوم علاقه ده دلته دا د روم سره دا علاقه وه دې ته فوج ولیږه خو دی وی چې امیر د لښکر به زید ابن حارثه دا امیر رسول الله مقرر کو چې دا شهید شو بیا به حضرت جعفر صاحب دغی امیر هغه دویم نمبر امیر شو چې دام شهید شنو بیا به عبدالله ابن رواهی دام امیر شو او چې دا دغه شنو بیا مسلمانان د ځان له په خپل امیر مقرر کی روره مسلمانان درې زره و هغه د لکونه او لکونه چې لاړل جنگ شروع شو حضرت زید ابن حارثه جنډه نیولې ده داسې او جنگ شروع دی دا غریب شهید شو چې شهید شو نو جنډه دغه واغشته جعفر صاحب اش امیر شو هغه کافر راله دا یو لاس یې تیو په دا بل لاس یې جنډه ونیوله دا بل هم چې تیو بیا داسې په دې پرې کړ لاسونو جنډه نیولې ده چې اسلامي جنډه ونه غورځېږي دې غریب هم شهید کړ نو بیا امارت دغه واغشته عبدالله ابن رواحه هم چې شهید شو حالات ډېر خطرناک حضرت خالد راغی او امارت هغه قبول کړ اوس حضرت خالد راغی او د اسلامی فوج امارت هغه واغش ځان امیر کو نو تاسو به وایې خالد ته چې حضرت ته چې امیر کړي وی دا جایز دی چې اوس ته د دشمن نه یریږي او ته چې امیر کړی نه منډه که امارت قبول کو هغه وکړه فوج وړاندې که چې دا دغه وشو رسول الله ته الله تعالی دا نقشه ښکاره کړی د موتې د علاقې دا نقشه الله خپل پیغمبر ته ښکاره کړه ورې دا څه مسله نه ده ښه نقشه د لرې نه ښکاره کول دا څه بده نه ده بل ورځ یو کس و د مکې مکرمې د جمع نقشه په دغه کې ښکاره کوله موبایل کې نو چې بنده داسې کولی شي نو الله خپل پیغمبر ته هم کولی شي نو بیان کوي په دغه باندې په منبر باندې ول ناست دی وی جنډا زید ابن حارثه واغشته او شهید شو بیا یو شیبه پس وی جنډا جعفر صاحب واغشته او شهید شو بیا وی جنډا دغه واغشته عبدالله ابن رواحه او شهید شو او اوخ کې نو د رسول الله د مبارک سترګو نه دغه روانې وي د اوښکي ښه څنګه دی فقال پیغمبر علیه السلام په منبر د پاسه ووی اخذ الرایته راواغشته جنډیله زید حضرت زید ابن حارثه د امیر د لښکرو فوصیب هغه قتل کړی شو ثم اخذها بیا جنډه راواغشته جعفر حضرت جعفر فوصیبه هغه هم شهید کړی شو ثم اخذها عبدالله ابن رواحه بیا دا جنډه راواغشته عبدالله ابن رواحه جعفر چې دی دا د حضرت علی رور دی ښه د رسول الله د تره زوی بیا راواغشته دې جنډې له عبدالله ابن رواحه عبدالله ابن رواحه فوصیبه هم شهید شو ثم اخذها بیا دا جنډه راواغشته خالد ابن الولید خالد ابن ولید خو من غیر امرتن بغیر د امیر کېدو نه چې امیر کړی نو په خپل راواغشته اوس رسول الله پې رد نه کوي چې هلکه ده ته چا ویلي وینا چې امیر کړی نه دی او په خپل جنډه راواغشته او توره یې وکړه حضرت خالد چې جنډه راواغشته د دې ځینې خلکو سره د الله بې اندازې امدادي داسې امدادي چې ټول انتظام ورته وکړي حضرت خالد فوج بدل را بدل که دا دې طرف ته فوج چې راواغېشته دې طرف ته یې کړه دا دې طرف یې راواغېشته دې ته یې وکړه مخکې یې رستو کړه رستو یې مخکې کړه تاریخ کتابونو کې دي چې کافر وکتل چې وای پرون خو دلته یو فوج و خو نشته نور دی دقه وخت کې د دوی باندې هیبت او روب راغی چې وای خدای ګو دا وله نور کومک راغلی دی دقسې شکست یې وخوړ ففتح علیه نو فتح وشو د دې علاقې علیه په ده بیا رسول الله څه وایي ښکلې خبره کوي وایي زه په دې نه خوشحالېږم چې دا کسان دې زما سره ژوندي وي عبدالله ابن رواحه جعفر یا زید ابن حارثه شهیدان شو خو زه په دې نه خوشحالېږم چې دوی دې ما سره یا دسې وایه هغوی په دې خوشحاله نه دي چې دوی دې موږ سره دا شهیدان دي تاسو ویلو شهیدانو له الله کم مقام ورکوي داسې مقام یې ورکړی دی چې دوی اوس په هغه ځای باندې خوشحاله دي نو وایي وما یسرني او نه خوشحالی ماله او قال یا داسې وی راوي چې ما یسرهم هغوی له نه خوشحالی انهم عندنا دا خبره چې دوی زمونږ سره وي نن چې دوی ژوندي وي دغه شهیدان په دې خپل ژوند باندې خوشحاله نه دي هغه ځای کې خوشحاله دي یا دا دی منګه الله هغه ځای کې دون لوی مقام ورکو لوی مقام چې زه په دې خوشحاله نیم چې دوی منګ سره وي دا ستاسو دغه نه دي بچیان چې په لنډګوتل کې اسم نه لري او چې پېښور ته لاړ شي نو بنګلې هم واخلي او کاروبار هم وکړي نو تاسو څه وایئ زه په دې خوشحاله نه یم چې دلته یي چې پېښور کې هلته خوشحاله یم نو دقسې رسول الله وایي زه په دې نه یم خوشحاله چې دوی دې ما سره یي هغه ځای چې الله والا جنت کې کم ورکړه هغه د دې نه ډېر اوچت دی باب العون دا باب دی دا مدد دا باب د امداد بل مدد په مدد سره الکه اسلامی فوج دی دشمن ته مخامخ دی او دلته چې دی د وطن باچا نور فوج هم ورولیږي دا جایز دی که نه دی جایز په بونډری باندې ماوی فوج پروت دی جنګیږي او دغه ځای کې چې دی د وطن بادشاه ووی چې دا فوج خو لږ کم دی لږ نور امداد ورلیږو نور امداد ورولیږي او د هغوی نصرت وکړي دا طریقه جایز ده که نه وی بلکل جایز ده دا باب دی د نصرت او د امداد بالمدد په مدد سره مدد هغې فوج ته وی چې د مخکینی فوج نه رستو بیا وپسې ورولیږي دا بلکل جایز دي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن انس دام تاسو مخ کی ویلیو ان النبي صلى الله عليه وسلم یقینا د الله پیغمبر دی واقع ته غزوه موته ویخه تاسو مخ کی ویلیو غزوه موته دا الته وبدی چینه ده هغه ځای ته موته وایي او دا واقعه هلته شوې ده نو دې ته وایي غزوې موته وایي اتاه رعل راغې رسول الله ته رعل قبیله یو رعل قبیله ده دا ورته راله و زکوانو او زکوان قبیله دا وړې وړې قبیلې وي و عصیتو و عصیتو او عصیه قبیله ورته راله دا درې قبایل رسول الله ته رالل و بنو لحیانا او څوک ته رالل بلو لحیان قبیله ورته راله نو دا څو شوې څلور شوې ریل قبیله زکوان قبیله عصیه قبیله او بنو لحیان دا ماوی واقع ده دغه ده د موتې لیکن ستاسو د حشه وی چې دلته دا لاندې وسره لیکي دا د راوی نه لږ غلطیا راغلې ده په دې واقع کې بنو لحیان شامل نه دي ریاض خیال لري ځکه چې دا خو د غزوې موتې واقع ده او په غزوې موته کې بنو لحیان نو په غز... بنو لحیان په هغه بله واقع کې هغه بل رستاسو نه وي دې ته واقع د رجی وي هغه لس کسه نو چې هغه امیر د هغې حضرت عاصم ابن ثابت او حضرت خبیب هم پکې و بیا خبیب گرفتار کو مکې خلکو واغشت او بیا په مسجد عیشي سره دغه دغه کو رسولی کو نو ښه خبره دا ده چې دلته دا بنو لحیان چې راغلی دی دا د راوي نه غلطیا راغلی ده ریل قبی راله زکوان رالل او سیه رالل فزامو د درې واړه قبایلو دعوا وکړه چې حضرت انهم قد اسلمو چې دوی اسلام راوړی دی او حضرت منګ اسلام راوړو خو زمونږ خوشه دا نور قبایل چې دي که نه دا مونږ سره ظلمونه کوي منګه کمزور یو دغه چې دي نو زورور دي واستمدوه او دوی طلب وکړه د امداد د رسول الله نه علی قومهم په خپل قوم دا په غټه کې هوزیل دی هوزیل او دا پکې دا واړه خاندانونه دي نو دوی وی سه مونږ واړه واړه خاندانونه یو زمونږ کم لوی قوم چې دی زمونږ خلاف دی نو مونږ سره لږ امداد وکړه او دوی طلب وکړه د رسول الله نه د امداد په خپل قوم فامدهم النبی صلی الله وسلم نو امداد وکړو د دوی هغه د ګوره مدد دغه کو نو امداد وکړو د دوی رسول الله او یا کسان ورسره کړه چې زه دا مجاهد دی او ډېر تکړه دی بسبعین من الانصار پاویاو انصارو قال انس انس وی دی ټول وخت به چې دی نو په تلاوت کې تیرو کنا نسمیهم وی منگ با وی دی او یو کسانو تا سدی القراء قاریان دی با طول رز او شپا دغه کو درته به وی غریبانانو د ورځې به تلل د غرونو نه به لرګي راوړل به خرڅول او شپه به همدقسې ټول قیام اللیل بس د شپې عبادت یحتوبون بالنهار دوی به لرګي راوړل د سوځېدو د ورځې او ویصلون باللیل څه ښکلې دغه دی مونځونه بیا د شپې کول مونږ ته به دلته مستازانو وي هلکه د ژوند اسباب مخکې کمو خو همت ډیر و ګوره ټوله ورځ لرګي را غونډوه او خرڅوه او شپه بیا ټوله شپه په دغه کې نن تاسو چې غریب نه غریب یې وګورئ څومره ښایسته ژوند دی دونه ستړي نشته لیکن نعمت نشته دی فانطلقو بی فانطلقو بهم نو دې قبایلو بوتله دا اویا کسان تلل تلل حتی بلغو تر دې پورې چې دوی ورسېدل یو ځای ته چې هغې ته بیرې معونه وایي بیره معونه ورسېدل دوی بیرې معونه ته نو چې بیرې معونه ته ورسېدل نو هلته د دې قومونو مشر نو مشر هغه عامر ابن طفیل به ورته وي عامر ابن طفیل هغه په دې اویاو کسانو کې یو د دوی امیر چې و نو هغه ته وایي تاسو دلته د اوبو سره کینې او زه ورځم د دې قوم مشر ته تاسو بل ورځ ووی نو دا مشر ورغې د عامر ابن طفیل ته د الله دین بیانوي بیانوي بیانوي او ده ورته غوږ ایښی دی دې بدعمله او ناګانه د رستو نه بل سړي ته اشاره وکړه چې په نیزه باندې د شا نه دغه که ووهه اول ورځ تاسو ویلو دا بدعمله چې دی د شا نه راغی او دا صحابي په شو و نیزه یې ترې پورې راپورې وویسته او ده وی الله اکبر فستو ورابل ورابل کعبه کامیاب شوم او بیا دا قوم را دغه دا خلک ورپسې راغله دغه اویا کسه یو ته بد شوی و او دا نور ټول دغه کړل قتل کړه غدرو بهم هغوی دوکه وکړه د دوی سره په دوکه یې بوتلي هلته دوکه ورسره وکړه وقتلهم او قتل یې کړه فقنت شهرا نو رسول الله قنوت وی یو میاش او یدعو علی رعل و زکوان و بنی لحیا او رسول الله اسلام به خیرې کولې په ریل قبیله په زکوان قبیله او په بنو لحیان قبیله هغه بله عسیم پکې دغه دی سهار به چې هغوی مونځ وکړه که نه نو سمع الله لمن حمیده د دویم رکات د رکو نه به چې راوچت شو نو دلته به هغه قنوت لازله وي او په دې ما دغه کې به خیرې کولې ورته قال قتادتو قتاده وی چې وحدثنا انس حدیث بیان کړی دی مونږ ته انس چې انهم قرأو چې انس صاحب وی چې انهم دا صحابه چې دي قرأو بهم دوی به د دوی د وجې قرآنا قرآن الله تعالی قرآن مجید نازل کې قرآن مجید خو هغه الفاظ بیا رستو الله منسوخ کړو دا هغه الفاظ دي الا بلغو عن قومنا بأننا قد لقینا ربنا فرزی عنا و ارزانا دا د قرآن مجید الفاظ دي ښه خو دا بیا منسوخ شوي دي اوس نشته قرآن کې الله تعالی د دې قاریانو دغه کوي هغه الفاظ را نقل کوي الا خبردار بلغو عنا ورسوی زمونږ د طرف نه قومنا خپل قوم ته دا بعد الموت وی ورسوی زمونږ د قوم نه زمونږ د طرف نه زمونږ قوم ته چې بې ان قد لقینا ربنا چې یقینا مونږ میلو شو د خپل رب سره او چې ملو شو نو فرضی عنا الله زمونږ نه راضي شو و ارزانا او هغه مونږ راضي کړو هغه مونږ راضي کړو دا الفاظ به خلکو تلاوت کوو خو ثم رفع ذلک بیا دا لرې شو د قرآن نه بعد و پس د دې نه بیا لږ وروسته د رسول اسلام په زمانه کې دا الفاظ بیا دغه شوخه منسوخ شو